نفس خلاف کارونه کوي نیک اعمال کوي چې دې سره د نفس څه سي ذلیل شي او یو مقصد دا دی چې موت طبعي وي چې کوم طبعي موت راشي په سړي باندې چې د کوم مرګونه رادرومي نو دا موت راشي نو دې سره هغه د بدن تعلقات چې کوم غذاګانې دي شهوت بیا پیدا کیږي مقصد دا ده لوږه ده، تنده ده، دا شیونه ختم شي نو هغه قوت بهیمیه هغه دې سره چه سي کمزوری شي، مقصد دا دی چه انحلال په کې راشي سره پرانیزه شي نو دلته بیا هغه قوت ملکیه بجلی آ دې نفس ته چه سي هغه نفس ناطقه ته روح ته هغه ورته متوجه شي نو بیا هغه وخت کې دا عذابونه سزاګانې هر شی بیا څه کوي محسوس کوي. اګر که په دغه وخت باندې د تا د هغه بهیمیې غلبې د وجې نه پته نه لګي، البته چې تر چو پورې سړی نیک وي او قوت ملکیه یې څه نا څه درجې کې وي نو ایخ ته بیا د دې غلطو کارو بد احساسات او د ښو کارو ښه احساسات آبیج کیږي. آ کول شي نو شاه صاحب په دې باب کې د دغو خبرو بیانول چې که غواړي باب اسباب المجازات دا باب د په بیان د اسباب د مجازات کې اعلم په دې خبره باندې ځان پوه کا ان اسباب المجازات و ان کثرت اسباب د مجازات اگر که ګڼ شی دي ترجع الی اصلین احدهما يو اصل دا ده چې محسوس کړئ نفس یعنی په واسطې دې قوت ملکیه سره په واسطې دې قوت ملکیه سره دی محسوس کړئ هغه عمل یا خلق چې ده کسب کړي وي انه غیر ملائم لها دا خبره محسوس کړئ چې دا ده سره مناسب نه دي بیا دی په هغه باندې غمجن شي. په هغه باندې غمجن شي فتتشبه فيها ندامة وحسرة وألم بیا په هغه سر ده ته ندامت حاصل شي حسرت حاصل شي درد حاصل شي داسې په خپه وي او غمجن وي ربما اوجب ذلک تمثل واقعات فی المنام ربما ډیر کله تا اوجب ذلک واجب کی بیا دا تمثل د واقعاتو په خوب کی بیا هغه خوب کی داسی ډرونی غوندی خوبونه ورته رادرومی او الیقظة یا په یقظت کی هم دا شیونه محسوس کړی. تشتمل على ايلام و اهانت و تهديد چې عام مشتمل وي په ايلام باندې درد وي پکې اهانت وي او تهديد وي کله وخت داسې وي خو دا عام نفوس چې مقصد دا دی چې قوت ملکیه یې څه نا څه درجې کې وي او بهيميه بلکل په غالب شوی نی او يو هغه نفوس دی چی هغی کی خدای پاک دونه طاقت ايښی ده دونه طاقت ايښی ده چی هغه ته مقصد دا ده چی که فرشتی بالمشافه خبره وغورځوي کنه نو دو هغه څه کولای سي قبلولای شي چه هغه نفوس پی چا دي دي انبياو دي هغه نفوس پی انبياو دي نو که هغه نه چه په داسي يو لغزش غوندي وسي کنه نو هغه ته فوراً بالمشافه مقصد دا دی چې فرشتې وحي په ذریعې سره دې هغه چې وکړي نشاندهي وکړي چې دالته دې دا کار چې وکړ خطا وکړ. یو هغه نفوس دي. ورب نفس او ډیر نفوس داسی هم دی استعدت لالهام المخالفه چی هغه کی استعداد وی لپار د الهام د چا مخالفت چی د کوم دا کار یی کړی ده د دی مخالف خبری چی وی پکی استعداد پکی د چی وی موجود وی. فختمت علی السنة الملائکة بیا دوئ سره خطاب وکړی سی ګفتګو وکړه سی په زبان ملائکو سره بأن تتراء له یعنی دا فرشتیو ته ښکاره شی کسائر ما تستعد له من العلوم لکه نور علوم استعداد چی پکی پروت وی دارنګه د دې خبرې استعداد هم چي په کې پروت وي. والی هذا الاصل وقعت الاشارة فی قوله تعالی او دې اصل ته چي دا نفس احساس کوي په واسطې د پوهې اس کې پواسطې د چا سره قوت ملکیې سره نو چې نفس په دې اصل دی وجه نه چې نفس احساس کوي پواسطې د قوت ملکیې سره دې ته اشاره راغلې ده په دې قول د باري تعالی کې او دینا دنوی حسرت دربنا التمثل بواقعاتي بإيلامي بإهانتي بالتهديد في المنام أو في اليقظتي داخلك أصحاب النار هم فيها خالدون لكن حق تفسير دال تدانا دا حق تفسیر، حق تفسیر دالته دا ده چې خطیئه نه مراد اسم ده، خطیئه نه مراد اسم ده او احاطې نه مراد دا ده چې د اسم د ګناه په سړي دوره احاطه وکړي چې درسره په زړه کې ایمان قدرې پاتې نه شي. دوهم سبب وفاني توجه حظيرة القدس الى بني آدم دوهم سبب هغه توجه د حظيرة القدس ته په طرف د بني آدم يعني د ذات د باري تعالی څه يعني هغه ملأ يام هغه ملأ اعلي چې کوم ځینې د انسانانو داسې اعمال او هیئات دي چې په هغه سره دوئ خوشحالیږي، دوئ په هغه باندې رضا حاصلوي او ځینې د انسانانو داسې اعمال او اخلاق دي چې په هغه باندې ملائ اعلی خفه کیږي، ناراض وي. وتحیط ببنی آدم هممهم او احاطه وکړي په بني آدمانو باندې هغه توجهات د دوی وتترسه علیهم صورت الرضا واللعنه او بیا مترشح کیږي نازلیږي په بني آدمانو باندې هغه صورت د رضا او د لعنت یا هغه رضا صورت پر اوریږي یا دې لعنت خدای پاک دې په مونږ باندې دې رضا صورت چې کي مترشح کړي لکه ما مخکې درته تفصیل دې ټول باب کړی ده. کما تترشح سائر العلوم لکه نور علوم چې په سړي باندې مترشح کېږي تا زموږ باندې نور علوم څنګه مترشح کېږي دکه شان هغه غضب او یا مقصد هغه لعنت او یا رضا صورتونه مترشح کېږي حوادثو ضعیفه علت او دی چې په هغې کې تبدیلي ګانې رادرومي، کالخواطر ونحوها، لکه خیالات او نحو د خیالاتو، په الهمت الملائکة او بنو آدم، نو بیا الهام وشي ملائکو ته، یعنې ملک اسرافیل ته الهام وشي. او د انسان اعمال نه مقصد دا دی چې مهمل وي، په دې به د ده مؤاخذه کېږي. هغه چې څه تحقیق درته وکړ کنه اصل سبب هغه فیصلې چه دی ازلی فیصلې دی بل الحق الصراح شاه صاحب وایی چی صحیح حق چی خالص حق دادا ان لله تبا ان لله تبارک وتعالی عنایتا بالناس چی خدای پاک پارا عنایت حاصل دا او رحمت او اهتمام حاصل دا په خلق سرا یوم خلق السماوات والارض په ایغه ورځ باندې چې کله د خلق ته اسمانونو د ځمکې وکړ توجب چې دا عنایت بالناس واجبې الله يهمل افراد الانسان صدا هغه دا و عنایت چی مقصد د افراد د انسان دا دی مهمل نه یی بلکه دیو دی هر شی حسابیږی وان یؤاخذهم علی ما یفعلونه هغه داو چی دو مؤاخذه به کیږی په هغه خپلو کارونو باندی لکن لدقت مدرکها لیکن لوجه دی دقت مدرک دی نه یعنی دی باندی ته پوهیدلی نه دی او حقیقت ته ته نه رسیدلی دې خبرې ته جعلنا دعوة الملائکة عنوانا لها نوم هغه دعاګانې د ملائکو مونږ دې پاره عنوان کړ چې کله دعا ملائکه چا ته بد دعا کوي نو سزاګانې چا ته دعاګانې کوي نو جزاګانې کني جزا او سزا پر اصل شیدا نه ده هغه پورته فیصلې الهی دي چې کومې په ازل کې چې دي شوي دي والله اعلم ګوره فرشتو له طرف نه بچی ده نو هغه حضرت القدس توجه آله دی آیت نه ثابت کړه خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون نه بدون مقصد دا چې عذاب به مقصد دا چې کماونه شي دو ته مقصد دا چې به آلته مهلتونه دا شینا نه اوس یترکب الاصلان فیحدثان معا صورا شتی عجیبه اوس دا دوه اصله شو مجازات دی پاره غټ غټ احساس النفس بواسطة القوة الملکیه او بل هغه توجه الحظیرة القدس خو دا دو منځ کی مانعة الخلو ده یعنی جمع کیدای شی کله به دا دواړه اصله چه سی سره جمع شی بیا دی دی دواړو اصله جمع کیدلو دی وجه نه او هلته د نفس کی مختلف استعدادات پراته وی اعمال هم چی مختلف اشکال وی د اعمالو نو دی نه ګڼ شی صور کثیره عجیبه پیدا کیږی ګڼ شی نو شاہ صاحب را درومی او د دې مقصد دا دی چې معمولی درته چه کئی وضاحت کئی یترکب الاصلان فیحدثان معا صورا شتا عجیبا دا اصلان کلا یعنی اغا نفس احساسات حضیرت القدس توجه او تفسدها یا دی نفس فساد سر رادرومی یعنی ذاتی تا ذاتی افعال سر دی اغی تعلق تا دا احساس احساس پی نفس بواسطت القوت الملکیہ دغا اصل دی مجازات دی تعلق چا سر دا ذاتی افعال سر دا و اکثر النفوس له قبولا اسکاها و اقواها اکثر دی نفوس قبولا چی دا اصل قبلی هغه کی اکثر د نفوس څوک دی هغه اسکا او اکوا د نفوس دی چی کوم نفوس پاک وی او مکوی وی او قوت ملکیه پکی ته موجود وی ښه درجه کی نو هغه بیا په دی اصل باندی یعنی دا احساسات هغه ته کیږی او چی کله ده قوت ملکیه دونه مغلوب کړی چی قوت بهیمیه یی غالب په ګرځیدلی بیا دا احساسات ورته نشی والثانی او دا دوم چی دا اقوا یعنی قسم ثانی د دې تاثیر اقوا ده د دې قسم ثانی تاثیر اقوا ده په هغو اعمالو او اخلاقو کښې چې هغه مخالف وي د مصلحت د چا؟ عامو خلقو او د هغه فساد نظام د عامة الناس ته څه کیږي؟ ګرځي لکه مثال تفرقه بین المسلمین سلا غصب سو ډکیتی سلا امن خرابول شو زنا لارو کلاو کول شو چی توالد تناسل سره ګډ شي ګډ وډ شي نو دې سره هغه معاشره ټوله چسی فاسد شي نو د دوم اصل چی دا هغی رجعه آ دغسی قسمه چا ته ده اعمالو ته ده آ دغسی قسمه اعمال څوک قبلی دا چی هغه اضعاف تی خلقو وی چی قوت ملکیه اضعاف او کله بلکل وی نه او اسمج وی هغه اقبح او ابشع دی خلقو وی نو هغه بیا دا چه کئی قبلی د بنی آدمو صلاحیت سره تعلق وي او دی داسې کارونه کوي چې هغه سره صلاحیت ختمیږي واکثر النفوس له قبولا اضعفها واسمجها اسمج منا اشبع او اقبح کیږي خو اوس خبره دا ده چې کله سببین وي سببین وي خو څه معنی موجود شي مثال په طور باندې احساسات نفس خو وي کنه سړي خو څه معنی موجود چی هغه احساس نه کړی نفس دی ښه ښه کار وکی نو سرور نه ورته حاصلیږی بد کار وکی نو مقصد دا دی چی څه نه ورته حاصلیږی غمجنی نه ورته حاصلیږی لکه مقصد دا دی چی دا دا به کوم صورت وی چی هغه قوت بهیمیه چی غالب شوی وی نو هغه که چیری کیف متفق ښه کار ونه وشو نو په دی نه پوهیږی چی دا ما ښه کار وکړ او که بد کارونه کوي نو بد احساسات نه ورته کیږي دا معنی جوړ شي دا جوړ شي